کنا رجم قائم اول په بلات مقام باندې کنا بلات دا یو زیو کنا په دغه مقام باندې چې کیم نه کنا په بازور شه زیو مدینه منوره په بازور شه په دغه مقام باندې رجم یې بدنه په باندې قائم کړه دا په داس قسم ځای شه رجم قائم اول چې دی دا راو دی وذي قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال عبدالله بن عمر سے ویلی چه اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودین و یہودیتین روستلو شر رسول اللہ برک تو پا یو یہودی و پا یو یہودی بندے قد احدثا جمیعا چه دیا زنا سره کړی و دوی سره کنه دوی سره زنا سره کړی د احداث نه دغه دی چې دا زنه پیدا کول مراد دي کنه فقال لهم بیا منه وتاوی چې حکیم چې د خدای حکم یې آت په باندې جاری کړ رسول مبارک سره واستلی وی ورست یا سټ وی بل مخ شه طرف ته سټ وی ورست یا مخ وی کنه تجبیه دی ته وش شام ودا وی چې می ظالمونه هو چې کیم نه کنه داینه دا خیر یا اصطلاح د زنی و د زنیه په حق شه قال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام ته اول رسول مبارک دا چې او هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به تورات ته روړه په دی باندې تورات ته په باندې روړه اروړه په دی باندې یا رسول الله تورات وجعل يقرأ ما قبله وما بعده لګیا شو دای چې کینه چې تیرولو هغه آیاتینه چې مخشه دی هغه آیات ترجم نه دی هغه چې ورسیا دی نه کیم دی آیات تیروله او هغه آیات ترجم بلوس پر کړو فقال له ابن سلام عبد الله ابن سلام ته وی چې ارفع يدك چک کتلو خپلم چلو چې کله چکر فیدن آیت رجم تحت یده اچانک آیات رجم ولون دې دلوز فامر به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امر کو په دې سره باندې رسول مبارک پروجه ما فرجم کل سلی دوا سره کنه قال ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فروج ما عند البلاط ابلاط مقام څنګه دی دوا سره فرجم کل سول کنه بیا او وی صح سره مین کنه دا يهودي او دا سړی او دا يهودي شدا او دا دې وشتل په حق سره دمره په واقع چې کیندا کنه د يهودي سری دمره محبت ورسره چې هغه نه چې کونه کړو دې شدا ته دوی راځو ورو کې په مو ولاګي په دینه ولاګي کنه شام چې په مو ولاګي په دینه ولاګي قال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله برکت او فرمایي چې بکا جنون قال لا قال بیا رسول الله برکت او فرمایي چې احسن تا ته محسن ګرځا ولا شوای قال ده ته شرام فامر به فروجم بالمصلى کنه دې دې څنګه نزدې پر جم کړش فلما لقد في الحجاره سوات چې ورګه دل په دبنه کوړي فر منډه کړل فوز رکروانی وشو فرجم فرجم کل شو حتی مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا اولا ده بحش رسول برک کنا خير يولا ده کنا په ګوشه سره یوت پلو کنه دایا وصلی علیه ورسول برک د جنازې مینځه په د باندې وکړلو دا رواج دارو چې وصلی علیه لم یقل یونس ابن جریج عن الزهری دا پوزی خود زهری سے ابن معمر نقل کرو معمری جن نقل کوي اے پر روایت سے دا تکشتا چه وصلی علیه یونس سیدی چه نکل کوی ابن جریجی چه نکل کوی ده زهرینا اینو ده تکا اینو ده ویلا ده تکا چه فصلا علیه ده اینو ده ویلا کنا سئلا ابو عبدالله پشتنا وکلا شده امام بخاری سیبنا چه صلا علیه یصحو ده صلا علیه و ده روایت چه ده ده صحیح ده کنا ده صحیح چه ده کیم روایت چه دارو غلی دی چه صلا علیه رسول برک ایچه نظیر میزا پا ده بنده وکلا فصلى عليه چه چرته رغلا ده ده بخبلان ده منه کرا خو امر یا مسلمونه تا کرا ده فل منذکر لے بنده صلى عليه نا امر ده صلاة مراد ده کنا او زرا یی کنا پر غی وخت چې کله پر رجم کړ شو بیا نه دا پکړه خو ثبوت دی چې کیندا کنا بیا په منه کړه دا دا صحیح ده چې نه دا په کړه خو پر غی وخت شو دا صحیح دی چې منه کړه دا خو ثبوت باب من اصحاب ذنبن دون الحد هغه څوک چې ورور سړي ګناه ته کام دی غي حد نه او حسنا کام گناوی کنا بیا سزونو ور کوي کنا چې دوبه استری قال عطا لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم دا نه سزونو دو ور کړی چې کیم دا کنا ایدغه غلنګور ته چې کیم دا کنا رسول مبارک وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي وسزون دو ور کړی رسول مبارک هغه سری ته جامع فی رمضان چې جمع کړی و چې کینه د رمضان په میاشت کنا او توبه یې استری ولا رسول مبارک درو غلاو ولم يعاقب عمر صاحب الزبيه وسدونو دي ورکوي عمر صاحب چشتن دي هغه لکه شویه تا چې احرام په حلال شي لکه شویه شکر کړی و کنه وفي عن ابي عثمان عن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حديث ابو شروع غلا كنا طريقه حكم شو ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا وقع بامراته في رمضان لیلون ولی نا حلوک بولا مراد ده جزو حلوک شوا قال رسول برکت ہے من من ذالک آدی سری دے وجنہ دا حلوک بولا پتو منزل اولو قال دلت اول تکا منے وقات بے امرا دی فی رمضان فقال له رسول برکت ہے تصدق قال ما عندي شيء فجلس واختصار نفسه وعداه انسان يسوق حمارا ورغل رسول برکت انسان چه یا اولا دولا خار وما هو طعامنا ویدد پر طعام اتو عامی روان کراو او رسکی ورشی چه الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول و برک پی اتو عام رو رو کنا قال عبد الرحمن لا ادری ما هوا عبد الرحمن وی جمع تدا پتا نستا چه دا تو عام تشای ہو کنا شا چه دا تو عام خجیره رای که غنم می که بل شای چه تشای وی کنا خدا تو عامی رسول و برک پی روان کراو یعنی کلا رسول و برک پی روان کراو فقال رسول و برک پی روان کراو این المخترکو سزا حلوک سرائی کنا دانه دا یې نه را سزونه د ورکړي دا چې خطبه یفتین کړو غلا او کنه ودا سه ګناه کړو چې حد خرشته بده شه کښتا نه را سزونه د ورکړي باب نه دا قرب بالحد ولم یبین تو هته چې سره اقرار په حد باندې وکړو ولر بیان نو کو کنه دې امام ته چې حد خلی دا ته اول چې په مو حد واجب دا ولر بیان نو ته کو چې زنا دې کړی دا غلا دې کړی دا سره کړی دي کنه هل للامام ان يستر عليه ایا د امام دې پر ځان څه پردا و چې په دغه باندې کار شته افطار پر کنه چې بیان یې نه وته کړه کنه بیا امام د پردا کو و چوي کنه وابي قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس بن مالك سئل كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله انی اصبت حدنا دینه په حد اقرار وته وکړو زبر ته دلایا ایغه گناه ته چې سبب د حد پر ده فاته د په ځام سه چې کیم نه کنه حد و نه حد ا دې گناه دی وای جنا واجب دونه حد نو په شه پر دې سره اکشل کړی و چې کنه حد واجب دونه په دې غلیش خدای اقرار وته وکړو لو کنه فاقمه علی کیف کله حد مو باندې ولم یساله عنه رسول الله برک پښتنه نو کړه درای د حد متعلق وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا واب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما اتى معاذ بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال اقراري وتا وکړو کنه په زنا باندې يا رسول الله برکت ته چې لعلك قبل صفرات دې خل کړی وي او غمس ته یا سره دې شرارت کړی وي چې چلی او نظر ته یو خلیل کتلی قال له ته نه نه یا رسول الله قال رسول الله برکت ته فرمایل انکتها دا ډیره سریخ ټکا دا بالکل کنه شا لکه پښتې څه ته چې غکړې ده څه وی کنه ویلې کا و چې دا مرا دو کرا نکته لا یکنی کرایه ته کنه ته استعمال وی کرا کرایه ته کنه ته استعمال وی بلکې و جواب یې ته چې نکته دا څه په کړی دي قال دوی ته شنام اے دا څه فعند ذلك امر برجمه دینه بالکل تحقیق نه ورسه دا کیسه غنا شوبه بالکل زنه ختم شو غنا باب سوال الامام المقر مشترک الامام دغه مقر نه هل احسن ته محسن یک محسن نه کنه شم دا پښتنه نه کوي بالکل وابي قال حدثنا سيد بن وفير قال حدثنا عليك قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب بن مسعود وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد دا ماید اسلمی صاحب وشای کنا فراده یا رسول الله انی زنیتو یرید نفسه په دې سره مراد یې زون دا کنا چې مو مله مو خپل چې کیم دا کنا زنا مې کړی دو فاعرض عنه النبي صلی الله علیه وسلم مخوړه وای دا رسول مبارک فتنحى لشق وجهه فتنحا لشق وجهه ویراولو دای اغه طرف ده مخده ده تا الذي اغه طرف اعرض عنه چا مخی علا ولا ده دنا قبله پلیری ده اغه طرف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشو اني زنيت فاعرض عنه فجاء على شق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسي اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا يا رسول الله فقال احسنت قال نعم يا رسول الله فرجمنا غازی میں پکونی سر مرکو باب الاعتراف بالزنا اقرار کول په زنا باندې په دې سره حد قائمې دي کنه حد ثابتې دي لکه شهیدون چې په قائم شي حد په باندې ثابتې دي دا سه اقرار ته وکړو په دې سره حد ثابتې دي او دې کله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظه من في الزهري سفیان سے ویلی دی کہ دا حدیث میریو دے کرا دا جکن وجد خلید زہری سے ونا کنا یہ دے خلینا میریو دے کرا دا معنی دی په کیر شو فزنا به امراته مو بچی زنا او قاعده د شذ سره امو بچای کې وو محسن نو نو به دی وای د سره هو محسن وا کړو محسن دا چې نکاح یې کړو وای د سره خو غنا فزنا به امراته فقط د بیا په وخت شو حال کې دا مسله وکړه چې خو بیس خورون وی کنه دا خو سیټ ته وګرا دا مسله چې کیندر وکړه چې د په سزا باندې سارستا او ته په دې باندې راځم ایزه کنه مسئله پښتنه که دوستو که خدای چه سرانگه حکم ده خدای به کتاب سره مشت فیصله وکه کنه یا رسول برکه ده ایزه بلکل صحیح فیصله تستکا دارا میره چه دنا وخص که دی و ده ویزه ده ورکری داوی تو تا بیا وفت کوی و تو بچی من رجم سارا و سن دو ریوان و یو کل ده وطن نا یقصل کنه دارا دی ٹھیک شو او بیا اونیس کاوی که توی ورشه کنه ایده شه دیگه سری شده ده دیر ورا می دا ویلی آنو خلق تا چه سگردون تا وینا بیا دا کلمه ما می تا ویلی چه فا اخبرونی ان علبنی الرجمه و بیا دیر ورا زنه قلع شوانی دکه چه شکمانی پدیش وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن زهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان بتحقيق سرا دا رجب صدا کرا په مختار باندې دا یو فریضه ده خدای په کنه دل کړی دو قرآن شریف شادو په حدیث شادو هډل مرار په ور دې کرا چې خلک کوي چې دا په کتاب الله سره ست رجب او حکم پر ور دي خلک کرا الا خبر در وان رجب حق رجب جدا حق دا علا من زنا وقد احسن کلا اذا قامت البینه سواد چې کایم شي شهیدون او کان الحبل یوی چې کیم نه کنه حبل په دې سوده پر یا اقرار یې دې سره طرفنا دا د حمل کې څه ده کنه دا د هر تمر ته ولکه مثلا خپل راي ده کنه کاری وی نه را جمهور دا سي چې کیم ده کنه چې شهیدون چې نه وي او اقرار چې نه وي هرې حمل وی مثلا د څه د غاښ چې کیم ده کنه بیا په دې د وجه نه حد نشه بجاری کوي هر جمع نشه بجاری کوي قال سفیان قضا حفظ تو مولا غاښ دې کړه دا کنه شاه الا وقد رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده میرا پر رجم کړی رسول مبارک او سره رجم قائم کړه دا رجم حکم خاص ده باب رجم الحبلة من الزنا اذا احسنتا رجم ده اغه حبلة من الزنا سواء ده جه کم ده کنه چه دو کنه سخی شی محسنه وی کنه چه محسنه وی یا حبلة من الزنا چه وی کنه او پر رجم کری خدا سے پر رجم کری جه کلا وزد حمل وکو و بچای څه ده کنه دی تینا پریشی خوروک شوک څه ده مره سیخ شي کنه و یې پر کفیل میند شي کنه بلا یا ولا وجه کینه کنه دو پر جب کیش دا حدیث دې تروری کنه خو پوښته حدیث تا کنه شا سوچ کې دا ته سکام یو پونی حدیث تا کنه او ګرون ونه حدیث ده معنی او مطلب ته سوچ کې وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اخری صحابی سیک شو عبداللہ ابن عباس صاحب شو سوچ کئی قال عبداللہ ابن عباس صاحب لیدی چه کنتو اقرئ رجالا من المهاجرین وزم چه موویتا ویلو قرآن شریف اقرئ دامنا اکرمو پا منا ده اعلمو سره ده اتعلمو پا منا سران ده زنا خلق ده اتعلمو پا منا سره وخص ده خدا ده اتعلمو پا منا سران ده چه موز ده کولو بلکه اعلمو پا منا سره ده چه موز تعلیم بر کولو موز ترولو او ویلو می قرآن شریف رجالا من المهاجرین سو سره ده مهاجرین نکنه منهم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چه ده سرین عبد الرحمن ابن عوف صحبه ایده ده مقرآن شریف یول عبدالله ابن عباس صحبیه کنا او دا داسې که چې اگر که مشون بیا دای وړي کا وکنه او کا مشون داسې چې کله کله باندې را همې چاره باندې لګیا وي په جهاد باندې لګیا وي په تشي باندې لګیا وي دی وجنا قرآن شریف په ستر ستر عمر شری ذکر دا سره کنه او عبد الله بن عباس صاحب وړي کا بچا وي ذکر او قرآن شریف کنه دوی ته ویلو کنه شر اچھا جی فبینما انا فی منظره بدل مان شی یو ورځ د ورځ نظم په کیر د عبدالرحمن ابن عوف شی چا کیری او په مینا شی وهو عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا یو بن ذکر حضرت عمر صاحب و دا واقعا کلا و فی آخر حجت پیغ آخری حج حجها چا کلا و حضرت عمر صاحب اغ حج دارا کانا دا حضرت عمر صاحب آخری حج دروشتم کل دا حجرت بند دا آخری حج حضرت عمر صاحب کلاو پا دیغ آخرینی حج دا حضرت عمر صاحب شدا کسا پیشا شو اذ رجع الی عبد الرحمن عبد الله بن عباس سوی چې زده عبد الرحمن بن عوف په کیر شپ مینا شه نوست و دا یره د هر عمر سید سره وکنا اچانک وفات شو موت عبد الرحمن بن عوف سید رولو کیرتا زنوستیم فقال عبد الرحمن بن عوف سید لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم قال للا واتو آغا سرائی چروغلو أمير المؤمنين تا نن رضا لرأیت عجبنا لرأیت عجبا لیدلی روتونا دیرا کنا شا کاس رائی دیلی دلا وا چه امیر المومنین دا حضرت عمر صاحب تنن روز روغ لو کنا و کساوی تا وکلا نام دیرا دیلی دلی وا کنا شا نو بیوی بیا چه روغ لو ویتا فقالا ایده سریوی تا ویل چه یا امیر المومنین کنا دا سرائی روغ لو ویتا کنا نو بیوی چه لو قد مات عمر لقد بایعت فلاننا کچر مرشو عمر صاحب یا تشای دی زیو بایعتو کنه پلون کی سرا کنا شا ویره کنا که عمر صاحب مرشو زیو بایعتو که خود پلون کی سرا پلون کی نا سیک مراد تلحای بن عبید اللہ دائی بن مراد وکانا دیز را زیو بایعتو معنی دا مطلب شو چې بیا ځه خپل ورته یې سره بیات کا چا سره مشوره مرکه دا نه کړی را کړه شه یې سره بیات وک نو بیا دې په والله دا خړای ته وی چې موږ په خدای قسم می ما کان بیات ابي بکر الا فلتتنا نو بیات ابو بکر صدیق صاحب مگر دا اچانک وو اچانک وو رسول الله برکت وفات شو کنه برکا په سره هو جنه وکړیا جنه کې ور سره کړو والا جنه کې ور سره کړو ختم مت خیر ته ورسه نو کړو ورسه نو کړو ماته ته نو کار به روغو ایسا نقصان هم نو ورای دې دی وجه نه وجه جنه خلک ور سره کړو برکا نه وته کړی اخر ته ورسه خدا ورته چې سره برکا نه دا غو بیا ته کړو او طلحه ابن عبید الله سره دا اخر ته ورسه دي تام نه وګرځي فائدہ او کو دا ایسا نقصان نه کو کنه شه دا کیسه چې کلاوه ته وکړه او دا خوښه کړی نو دا حال کې لکه دا نه دې سره چې عمر چې مرشي او څه ځای دی زه په ما ته حال به دې لاسره چې کیمه کرا بیا توګه اغه خلافت قائم شي کنه شا نو به دا نه مسلمان نه دا عمر څه دی کنه لا په زیرو زنه نه ځنه خلک بزرګ دا خبره شتا کنه شا ځکه چې په دې غلې شو د لار د لار یې خلک روغلي دي او قسمه قسمه خلک روغلي دي ټول خو پوي خلک نه دي په دې سه جاهلون یا دي په دې سه رسولون را قسمه قسمه خلک ته په دې سه خو کنه بیا دا خلک کدای چې دا هو ډیر علي هغه چې کوم پوي خلک دی هغه ته دا راځي د نور د لکه دا جاهلون خلک چې خبره ته تقریر ځنه دې درښني بیا جدا در دې در سینی د تو خبره وې دی اوري او چې دی اوري دا هو دی جهلون په صحیح طریقه سره خبره د کوي نشي کا زکوي دا تو خبره لیر دې لري ته ایسی خدا دې نه کو باندې لکه څنګه دې بیان ولا حق وی خطو مشوره دې تو خبره زه خو یې چې نن ما کړه خبره نو بیا دا دې په مینا سه ما کړه خبره ما دې نه ورولې ته کله لوټ شو هغه دې چې ټول پوي خلک مهاجرین او انصار وي پوي خلک وي اے تو یہاں دیو دا خبر ہو کے کنا سا یہ ہر زمر سے خوش اکلا رسا چیارا دا کی سارے غلط کسی قال عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف سے ویلی چی فقول تو مہتو چی یا میر المومن لا تفعل زخم چی دا سما کا دا تقریر ما کا دا دی پمینا شا فإن المسلم ذکر اذا مسلم دی حج سا یجمع رعاع الناس ارجمع کوی دا مسلم من ارجمع کری دی دا مسلم رعاع الناس اغا جهلون ده خلقه او انا سوزه داری ده دینا ان تقوم چه تو داری ده تقریر ده پرا فتقول مقالتا یتو که دست خبر یتیرها عنکا کل متیرن چه نکل ده کوئی ده ده مقاله ده تولا رای تولا هر نکل هر یو نکل ده دینا نکل کوي کرا سا یا بده ده ده کوئی خلق کوي ده جاهلون واوی ده طول ده خلق ده دینا نکل کو کنا و الله یعوها و ده یو سید ده کسر حفظات نو کوئی ده مقاله ده تو دا دینا په بلکې مدینه منوره کې لور شاو والا والو زدا خبره کم لا قومن بذالک خمخرز دریز بذالک پدیغ بیان مونده اول مقام اقومه بالمدینه ده اغوال دره دره شه چه از دریز پا مدینه منوره شه تکریر دا والا والو چه کینو زدا خبره قال ابن عباس عبدالله ابن عباس سے ویلی چه کسا زرشی من دا پور تیرے دی فقدم من المدینه ده میزولی مدینه منوره ده په بیړه سره وکړل مو چې کیم ده کنه تلل جامع مسجد ته کلا حين زاغت الشمس سو وخت چې زوال شو کنه څنګه زرا شو د لمانځ اوس من غور مسترګا حتى اجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل حتى کې چې من دوم سعيد بن زيد جالسا الى ركن المنبر چې دای نوستو هغه کناره د منبر سره کنه منبر د کناره سره بالکل په مسجد نبوي شې چې کیم نه کنه نوستو بیا فجلست حوله ده حوله په معنا ده ازاءه سره ده بیا کښینستلو ده ازاءه بروبار ده ده سره کنه ده سره بروبار ده په مقابله شه ده سره چې کیم ده کنه ده کښینستلو او دا سه کښینستلو تمس رکبتی رکبته هو چې ولا ګدل ګنده ده مو ګنده ده ده کنه ده سجده سره کښینستلو چې مو ګنده ده ګنده ته ولا ګدل فلم انشب ان خرج عمر بن الخطاب زان لگیا سو نو په بل چار باندې کنه فلم انصب زان لگیا سو نو په بل چار باندې قدیم شنستر چرو تر حضرت عمر صاحب کنه دې کېرنا فلم رايته مقبل الصوت چې ولید له عمر صاحب مخه درب نتلین کا قلت لسيد بن زيد بن عمر بن نفيل اتمول چې لا يقولن العشيه مقالتنا دای ویای العشيه نن وګه مقالتن یو خبره رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک رجم کړه دا رجمنا بعد امیر دنا ورسیا رجم کړه دا فاخذ دره دې دنا انتار بالناس زمانو کا چیرې ورځات رسول بخار کې مند زنا یقول قائل یو یو یو کا چې والله ما نه جاء ترجمه فی کتاب الله فیدل بترک فریضه انزل الله والرجم فی کتاب الله حق علی من زنا اذا احسن یا اذا احسن من الرجال والنساء کنا کلا اذا قامت البینه تو سوال چې قائم شي شهیدون په دې ځنا باندې یا وی حمل په دې سره پر یا اعتراف او اقرار یې دې طرف نه ٹھیک شو ثم اذن اور چې دا خبره یو دلاره ان كنا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله میر رام تلاوت کول میر ویلو بیغه نه چې میر تلاوت کول د کتاب د خدای پکنا دا کی سماج کیم نه کنه میر رام مله تلاوت منسوخ شواله تلاوت یې سنشتا خدا غوا په کتاب الله شه الا خبردار ثم اذن اورسته چې کیم نه کنه دا خبره ده چې ان رسول الله سلام قال رسول برکلی چلا تو ترونی کما اتر عیسی ابن مریم تو سے چې کیم نه مبالغه مکه یې مو په مت حسه لا تو ترونی تو سے یو تا مت حد مو مکه کما اتر عیسی ابن مریم لکه څنګه چې مبالغه کړی شوی د په مت حد عیسی ابن مریم شه عیسی ابن مریم ته اعوذ بالله خدای دې سګ دې خدای بچای وته ویل امر مخه چې کیم ده کنه او بلغا په شکل یې دو وقولو دا چې سجده دې خدای بندای او رسول دې خدای په کدا مو په حق شویای ته او بدنه نه جتای او بلغا ته ونه کیم ثم انه بلغنی دنا ورس کې دا خبره یو دلاره یا چې مو تر سوال یو دا خبره هغه سړی چې خبره په مخه تکریو بیا دا وکر صدیق صاحب دا خو اچانک کو مشوره مشوره نه وته شی او تم تو سار دا وراسه ده دی باوجود الا خبر در وای نه حقت کانت کذالک دا بیا دا وکر صدیق صاحب وو ټیک تو دا غاز چا اچانک شو له مشوره مره کې نه دي مسلمانې وته شی خو ولکن الله وقا شر لكن الله پاک محفوظ کړ دا ابو بکر صدیق صاحب دې شر دې بیات نه کړه شر نه خدای بچ کړه کړه کاګه کا مشوره مره کنه وته شی بیا ذکر کړی دی دوی سره یار دا هغه کیسه چې سره متفق شو دې کیسه باندې د قوم د انصار کنه د قوم د انصار چې په کیمه کیسه باندې سره متفق شو او کنه ابو خلافت ولا کیسه کنه آر تو ذکر کړل فقال دی دی ورته چې اینا تريدانه تريدونه تو چیرې را دا یا معاشر المهاجرین فقلنا من تو چې نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال دی دی ورته چې لا علیکم الله تقربوهما او په تحقیق سره چې کوم د روغلی ده روغله ده سلس کې ونه عادت د قوم د تو سره کنه مدینه منوره سلس کې ونه عادت د تو د قوم روغله ده بیا فائدہ هم یریدون اچانک د غلس کې عادت چې کوم ده کنه یریدون دیر ادا کوي دیتا ان یختزلون من اصلنا چې دی وشله میز لره پریکو کاټ کو میز لره د اغه بنیاد خپلنا یا خپل بنیاد نه دی چې کیمره کنه میرا کاټ کوي او شالوي مې کنه شم دا سردرې دا مشي دا هدي میز بن یدی چارې دي کنه شا هدي نه مې دې شالوي دا نه مهاجرین خپل مسر جوړ کړل هغه سره چې کیندو بیاتینا کړی دي کنه چا وکړ صدیق صاحب دا کنه میز خپل اصل نه ولا خپل بنیاد نه دی میز شالوي کنه وان يحزنون من الامر او دائره دا کړی دی چې یو بوسی مل لره من الامر دی امارت نه کړای دی نه میرو بوسی د مدینه منوره خالق د انصار نه او بوسی فلما سکت سوات چې غلا شاه خطیب صاحب اردت ان اتکلم عمر دا وکړه چې زور وځه دتا وکنت صورت مقالتا او وځه چې مو ډېر خشنی جوړ کړی و او ته ځه دو ځه مې ډېر خشنی جوړ کړی و عجبتنی کنا دا سه مقاله دا سه ده چې هغه خان رو کړو موتا اريد ان اقدم بين يدي ابي بکر مودا رضوا چې زه پیش کړه مقاله خپل روبرو دی ابو بکر صدیق صاحب چې دته زوال پیش وكنت اداري منه بعض الحد او وزا چې موه د فکولو چې کیم نه کړه اډه سرینا زنا حد سمنا زنا هغه ځای چې د غصه ور وصله کړه وزن ولایت فتکلم ابو بکر صاحب دو شریک ابو بکر صدیق صاحب یا ابو بکر صدیق صاحب خو بنانا بنا صاحب دو کنا فکان هوا احلم منی و دای د زیوت برداشت ولا پمونا و اوقر و زیوت د وقار و د درنس و د آرام ولا و دای پمونا کنا والله ما ترک من کلمه عجبتنی فی تصویری خدای می دا قسم نه پرشوا ابو بکر صدیق صاحب هغه ځای چې ذکر کړو تاسو به ځانې چې د خیر نه فانتم له اهل تاسو بالکل دغه د پر اهل یې نه په میدان کار نه ولا يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريشنا هرگز نه معلوم کړه شو دا امر د خلافت مگر دې قبيله د قريش د پر دا خلافت وی د قريش د قبيله ځکه چې هم اوسط العرب نسبا ودارنا دی همدا د ټول عرب نه دی په اعتبار د نسب سره او په اعتبار د هغه کیر سره د کجه مکه مکرمه دا هو چې کیم نه کنه ټول کیر څه بهترین کیر ده کنه د دنیا په غاشه درش او دا رنګه د عرب نسب چې په ټول شي همدا نسب ده کنه دی وجه نه چې کیم نه کنه د خلافت امر په دی شي وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين وبتحقيق سره زخواشه تو سره په یو دغه دوه سره یو دغه دوه سره یو تا وزرال یو حضرت عمر صاحب دا او بل چې کیم نه کنه ابو عبیده ابن الجراح صاحب دا ابو بکر صدیق صاحب ته وویل چې بده دوی شته چې کیم یو سره بیات کوي وای کوي یو سره انداز وا سره دي چې کیم یو سره ته بیات کوي وای ابو بکر صدیق صاحب په دې پیدو چې مو په موجودګی شه دې دې چانه بیات نو خري حاصل کې دې ته خول اعلان یو کړه یلس کې دې چې کیم نه کنه غاټي سورشي کنه سره انصار اچھا جی اټول سیمره کې سې چې وکړي وا په مبادر ولګېدلا خدا کې سډېرا بازار باندې ولګېدلا چې دای موجود دی او د موجودګي سې چې کین لګره دای خلک ته ویایي چې عمر سره بیا څه کوي کنه شه دا کې صاحب مډېرا بازار ولګېدلا سره چې موجود دی ته موجودګي سې د مو سره سره کې دی چې کین لګره بیا څه فلم اکرام مطالعه بازار ولر لمو دې خبر نه چې د کیمه خبره وکړه غیره غیر د دغه یوې کیسې نه دا یوه کیسه سوه چې دا ویته ویلي چې عمر سره یا د ابوعبید بن جراح سره به یاد وکړي کان والله ان اقدم فتضرب عنقي والله په خدای مې دا قسم کان ان اقدم ودا چې زور مخ شکرل شم بیا اول شي ما کندای دمو نو بیا دې چې زور مخ شکرل شم اول شي ما کندای دمو ان اتعمر على قوم چې دا امیر وګرځول شو په یو قوم باندې داس قوم چې پیش ابو بکر صدیق صاحب موجود وي او دا امیر په باندې وګرځول شو په دې نه مت دا محبوب و چې زور مخ تکل کړه ما کنای نه سک پتی را وای په ویره کنه دا مت محبوب و اچھا یالا قوم فی ابو بکر اللهم الا ان تصول لي نفسي عند الموت کنه البته دا خو څه کې چې شویستا کو متنفس خپل بواغ د مرګ څخه تشای لا اجده الان چې نظمی ما اغلا را پزرش ایتو کچره مرګ په وخت شیطان او نفس دا کې چرته شویستا کو چې یارا ته چې امیر او ابوبکر صدیق صاحب په ځای باندې خو بشي خبره ده خو ایز دا کې څه چې کیم نه کنه بسینا ته نمیمه فقال قائل من الانصار یو قائل د انصار چې کیم نه کنه وره انا جزیلها المحقق و عزیقها المرجبه انا جزیل جزیل دا چې کیم ده کنه هغه لرګي ته ویل شي ایشون سی کنه چې په یو دې مثلا تړی ده کنه یو لرګي یو تلک په ځنه داسې شونی چې په ونی شونی وي کنه یا په ونی شون زون پر ګراوی کنه شا هغه بیا داسې چې دې وجنای شونه ته لکه شفا ملاوي دي اخورش یې ختم شي ځون پر ګروي کنه شا په بیره کنه دا لارګای دا وی لکه دې د وجنه دې شونه ته شفا ملوي شي او بل چې کیند کنه عزیق عزیق هغه خجیره ونه چا بالکل ډاکوي ودا سر للی دی کنه بیا دې طرف نه مثلا تکیا ورکو کنه ټیک ورکو کنه چې کیس چې کیند کنه دا غیر تعال نشي کنه شپ بیا غلوی داسی مثلا چه معاصم وی ده ده غی خجیره اغا ونا ده ده غی خجیره المرجب چا معظمه وی لو ونا میوانا ڈکوی کنا شا میر اغا قسم خارکی مطلب دا ده جه میر داس قسمی چه میر چه کم ده دیرا معظم خارکی و دیر قمتی و قدرمن خارکی او ده دیر چاره شفا ده پا میر سر چه کم ده کنا ملاوی دی یا سر ده تو ده مهاجرین چه کم ده کنا خل امام سر مقرر کرده و میر ده میر سر پا مده پریشی اویر فقول تو دوی او سود یدا کیا ابو بکر فبسط یدا خبایاته حضرت عمر سے ما بیات سر وگرو او بیات کو ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم اجرون ثم بایات الانصار دینا ورس بیات کو رد سر انصار یا جمی ٹولے در سر وگرو انصار یا بیات در سر وگرو خوایو صاحب ابن عبادہ سو کنا اخو پکو پا کپڑے سے اخو کسی می سے وکڑلے جے کیم دا کنا اخو کسی می سے وکڑلے وی چه آغا خو پوت شو دا غاس ایسر خو چا بیعت نو کرو مشری خو ایتا نشو ملاو بی چه چا مشر خبرا پوت شی دا خلیص مرگای دا ایده ده پرا کنا دا مرگای دا ایده ده پرا ورزون على صاد ابن عبادة وی چه تفین سر در وکل میش صاد ابن عبادة بنده کنا فقال قائل منهم اول يقائل دين چه قتلتم صاد ابن عبادة مر مکر سر صاد ابن عبادة کنا اٹو پینا دا مانا چه دا خبرا بی پریش مکانا سوا مکر خبر پر شل دا مرگای دا کنا فقلت مولتو چه قتل الله سعد ابن عباده مکلو خدای پاک سعد ابن عباده لره کنا منه ده خبره موتا شوا کنا شا خدای لسه ده خوشا قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كسر رسول مراكم مرو وآغا چه کم یا شخ کرا ہے ندا فاق کی صدا مرا ضروری دی نو گانا لا لگا دا بکر صدیق صاحب سر بیاد صدا کنا دا چه سمرا دی ضروری ہو گانا لو اچھا جی و انا امیش دی والله په خدای مې دا قسم ما وجدنا نمین دلمیږم کنه فیما حضرن حضرنا پیغه چاره چې تمیز وته حاضر شوی وی کنه یو امر یا اقوال هغه مبایعت ته ابو بکر صدیق صاحب نه کنه اده ابو بکر صدیق صاحب سره بیعت ته سمره میر اقوا بللو کنه دا یو امر یا مستبل اقوال شوی خسینا می جوړه دې دینه فارقنا القوم کچری جدا شوی دې خلق نه ورم ته کون بیعت نو ورشو بیعت فیکون فسادا دین بیوشی فساد فمن بایا رجلا علی غیر مشورت من المسلمین چا جب یتو کو سری سره بغیر مشورت مسلمان نه فلا یتابو هدایت فلا یتابو هو ته به ذری وان شي دیتا وللذی ونه د اغه سری ته به ذری شي تابا هو چې چا ته به ذری کړی یو کنه دیتا به ذری وان شي وره تا غیر ته ان یقتل دیواجه دی چې کیم نه کنه ډور دی دینا چې قتل وکړ شي دا دوا سره کنه یا تماری ته به ذری کنه تو په شي قتل کړ شي باب البکران یجلدان و ینفیان بکران بکران سی کنا سرائی وی و شده وی چه کن دا یا بکرا دا بلا کنا یا بکر دا بلا بکر دا ایده زنا سراو زنا چه سراو اللہ دیتا وی صل دو ریور کولش و یو کل وی چه کم دا کنا جلاوت نیوی کنا دا یو کل جلاوت نیوی ولا حکم اولا خورسی دا مسخشو والا کنا ولا تاخذكم بهما رهبه اقامت الحد دیغه قائمه ولا ده حد نه جدا سینا جزاور به کومه وشي کنه وابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يامر في من زنا ولم يحسن زنا کړی او محسن نه وي په باندې رسول برک امر کړه جلد میاتن و تقریب عامنا سل دوره او مسافر کول یو کل قال ابن شعب اخبرني ورث بن زبير ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غرب اغا كان تغريب کرا لا يقول ثم لم تزل تلك السنه بیا دنا وسیا مشاو دین دا غا طریقہ کنا وفي قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا علي بن قيل عن ابن شعب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنا ولم يحسن او ده شده به پیشه بنده کو کنا وابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن كرمتان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ده سرينا چه كم مخنثين دي مخنثين ده معنی چه شده سر زنين مشابه كوي والمترجلات من النساء و ده شدون نعمه چه زن رجل جوڑوي سرين سر زنين مشابه كوي بده بند رسول مرک لعنات کرده په حال کې دل له امام سي چې دا غیب بي دنا کنه امام نه وي او د امر کو چې مړ ته ورشه حد په باندې قائم کړ او یوانو سره نه دا غلي چې دا زیرو غلي باب من امرا غیر الامام هغه څوک چې امر کو غیر د امام ته د امام نه غیر بل چې ته امر کو ته اقامت ته حد باندې په حال کې دل له امام سي چې هغه غیب بي دنا کنه